بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم دی الله تعالی امداد غواړو په شورو کولو کې چې رحمان او رحیم دی یسالونک تپوس کوي دوی ستانا انل انفال په بار د غنیمتونو کې قلل انفالو تو وایا اختیار د غنیمتونو لله الله تعالی لره دی ولر والرسول او رسول لره دی پیغمبر لره دی فتق الله پس یره کوي د الله تعالی نه واصله او جوړ ساتي تعلق ذات بینکم په منځ خپل کې نه اصلاح کوي خپل منځ کې روغي جوړ کوي خپل په منځ کې واتی الله او تابعداري کوي د الله تعالی ورسوله او د رسول د الله تعالی ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مومنان مانا دادا د الله ومنئ د پیغمبر ومنئ ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنان یئ انما المؤمنون یقینا مؤمنان الذين کسان دي اذا ذکر الله چې کله یاد کړي چې الله تعالی وجلت ويريږي قلوبهم زړونه دوی واذا تليت عليهم ينفقون خرج کوي په لار د الله تعالی کې اولائکا دا کسان هم المؤمنون حقا خاص دوی مؤمنان دي پرشتیا یقینا لهم درجات دوی د پار ډېری درجی دي عند ربهم پنځ ضرب دوی و مغفرتون او بخندا و رزق کریم او رزق عزتمند دی مرګ ته ګوري مخ کې کیږي وای زیادکم الله او په کوم وخت وعده وکړه تاسو سره الله تعالی احدت طائفتین د یو د دوو ډلونا انها چې دابا لکم استاسو د پاروي د کفار دوډلې وي غیر ذات شوکته بيد دا وسلونا چې کوم ډله دا وسله ور سره نشتا تجارت والا مسله دا ابو سفیان والا تکون لکم جستاسو د پارشی و یرید الله او غختل الله پاک ان یحق الحق چې ښکار کړي حق لره به کلماتي په وادو خپل سره په قدرت خپل سره ليطهركم به دې د پاره چې پاک کړی تاسو پاغي سرا ويذهب عنكم او لری کړی تاسو نه رجز الشیطان پلیتی یعنی وسوسه د شیطان وليربط او چې کلکوال راولي علا قلوبکم په زړونو تاسو ويثبت به الاقدام او کلک کړي په سبب د دې سره قدمونه تاسو از یوحي کله چې وحی کولا کم وخت چې وحی کولا ربک رب استا ال الملائکه ملائکه تا انی چې یقینا زو ماکم استاد سریم فثبت الذین آمنو نو کلک کړی آکسان چې ایمان راوړې دي کفرو اکسانو سر چې کافران دي معنا اذا لقيتم الذين كفروا کله چې مخامخ شي تاسو د کافرانو سره زحفن په وخت د جنگ کولو کې فلا تولوهم الادبار پس مگر زوی هغه ته شاګانې یعنی تختې ما ومن يولهم او چا چې وګرځول دوی ته په دغه وخت یو میدان په دغه ورځ کې په دغه وخت کې دوبره شاخ پلا الا مگر که ګرځي متحرفن که چل کون کی وی هنر کون کی وی لقتالن د پاد جنگ او متحیزن یا یو ځای کیدون کی وی الا فئاتن د ډل خپل سره بیا پروا نشتا او کدی نه بغیر د شاړې کافر وتا نو فقد نو یقینا ته مټي خپلنا کله چې تا په لاس باندې مټي خور داغسته ورويشتو کافرانو سترګو ته تانه دې رسېدولې ولکن الله رما لیکن الله تعالی او رسول سترګو دې هغه تا نبی پاک علی سلام شګر هغه غرداو الله وی تا شګه په مټي باندې غردول په لاس لیکن کافر سترګو ته تانه در رسول الله رسول دې ولکن الله رما دا کار خو داسې وشو دا تاسو د پاره وان الله او پوه شئ یقینا الله تعالی موهن کید الکافرین کمزورې کوي چلول د کافرانو چل د کافرانو الله کمزورې کوي ان تستفتحو کتاسو پیسل وختلا فقد جاءکم الفتح پس یقینا راغله تاسو د پیسلا چې پیسل وخته پیسل راغله وان تنتهو او کما نشوي تاسو د کفر نه فهو خير لكم پس دا غره د تاسو لرا وان تعودوا او کرا او ګرځي د تاسو جنگ تا نعود نو راو بګرځو مونږه مدد د مؤمنانو ته ولن تغنی عنکم او چیرې نشي لري کول تاسو نه فئاتکم دل تاسو ولن تغنی عنکم او بچاو درنګ تاسو ته فئاتکم دل تاسو شین هیڅ شین هیڅ تکلیدن لري نه کدي ډلې ولو کثرت اگر ک ډیر وی او پوه شي پدی وان الله یقین الله تعالی مع المؤمنین ملګری د مؤمنانو دی یعنی په مدد کولو سره ولو علم الله او که معلوم وي الله تعالی تا فيهم پدوي کې خيرا طلب د حق لا اسمعهم خامخا او روله به وي دوی تا په پوهولو سره ولو اسمعهم او که واوروي الله پاک دوی تا وعلم او پوی شي ان الله یقین الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی وذکرو او یاد کړئ تاسو اذ انتم هغه وخت چې وای تاسو قلیلن لګ لګ وای مستضعفونا کمزوري کړي شوی وای تاسو په لار دې په ځمکه کې لخلق وای تخافونا یری د تاسو ایت خطفکم چې او به تختوی تاسو لره او چت کې تاسو لره الناس خلق او مشړي فآواکم پس ځای تر کړو تاسو لره مضبوط کړل الله پاک و ایدکم اکلګ کړی بنصره په مدد خپل سره ورزقکم کدا قران او دا پیغمبر رښتیا وستا طرف نه پمنګ باندې کانی ورو دا مکی کافران ویلو او اتنا یا راکړه مونتا به عذاب الیم عذاب دردناک وما کان الله او ند الله تعالی ليعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته وانت فیهم او حال دا چې ته په دوی کې موجودی زاول نه ور کوي چې ته پکې موجودي وما کان الله او نه دی الله تعالی معذبهم چې عذاب ورکی دوی لرا وهم یستغفرون حال دا چې دوی بخنه غواړي الله نه یعنی چې ته موجودي تا په موجودیت په وجه باندې دوی ته عذاب نه ورکوم او چې کله تلار شو دوی بخنه غواړي د بخنه په وجه باندې هم دوی له سزا نه ورکوم وما لهم او سو زر دې دوی لرا الله يعذبهم الله جزاب نور کوي دوی ته الله تعالی اوس وهم او حال دادې يسدون چې دوی من کوي ان المسجد الحرام د مسجد حرام نه بیت الله نه مسجد حرام جمعات عزتمن وما كانوا او ندی دوی اولیاءه ليصدوا عن سبيل الله دې د پاره چې من کړی خلق د لارې د الله تعالی نه ان خپل مال لګي د دې د پاره چې خلق د الله د دین نه من کی فسينفقونها فزر دې چې خرج بکړي دوی هغه مال